پر موردن کو تشیح القرآن حضرت العلامہ مولانا محمد طویر رحمت اللہ علیہ د دور تفسیر قرآن چې په 1983 کې شوې ده د ملاوي دوه پته یا ساتي چې موسی له بدا شریعت کله چې بل پیغمبر راشي نو بل شي احکام به ورکوم نو دیو جن د نس معنا بعض کوي الانتها دا حکم انتها ته ورسېد وخت ورسېد لکه برستن وا او تر بیساک پورې وا تر ځای پورې وا چې وخت ختم شون برسن ختم شو پکې وو خو تر ګرمای پورې چې ګرمي ختم شو نو پکې ختم شو دیو جن د نفس معنا دا انتها دانګي نسخه اله مسلنده او غیر مسلنده یو حکم خدای لري کی نو دا په ځای بل حکم راولي او کنه راولي نو موږ راولي نسخه کله د کل کوي کله د جز کوي یعنی نسخه د کل دا معنی چې دغه حکم قطعا پورته شو نو کوم خلک چې وایي نسخه نشته نو دا غي مطلب دا دی چې قطعا نه پورته کیږي حکم بالکل قطعا نه منادم د حکم یو جز یو حصہ منادم شي دا نه چې کل منادم شي مثال د دې لکه بیت المقدس ته مخ کول بیت المقدس ته مخ کول وو نو الله منسوخ کړ نو مخ کول منسوخ کړ دا غا بوکه تعظیم نه دې منسوخ کړي چې د بیت المقدس تعظیم متوي نو دې ته وای جز د حکم دا نه چې کل حکم منادم شي نه را جز پایو جز پاتې دی نه صدا معنا دا رنګه ابتدا کې حکم چې یو مسلمان به ټکا فالآن خفف الله عنكم علمان نفيكم ضعفا الله حکم راولېګ چې اوس یو تن دوه تن سره جنگي هغه حکم چې فرض نو فرضیت منعدم شو او داغه نفسیت اوسم پاتې دی استحباب که یو تن شلو سره جنگيږي نو بهتر دي هغه فرضیت منعدم شو دا نه چې بالکل حکم منعدم شوی دی نو قران کې نه سره غلي دا د جزء قران کې نه سره غلې ده د فرضیت د عظمت دانه چې کلن راغلې ده بعض خلک نسخه ازاله دي صفت ته وایي یو صفت لري شو نو دا منسوخ شو دیو جن متقدمین مذهب دا چې صفت لري شي نو منسوخ شو نو دا غي پنځه بشمار آیتونه منسوخ دي یعنی داغه صفت لږ شوی دی معنا حکم بالکل نه لږ شوی او متقدمین وای پنځل پنځیش دي شاول الله سے وای کنا پنځه دي پاتې دي مونږ وای یو نه پاتې منسوخ منسوخ نشته منسوخ کلی نشته چې بالکل حکم بالکل ختم شي ها یو صفات منسوخ شوی او د دې ګڼ مثالونه به ان شاء الله ذکر کوم چې کله زه قد اکثر الناس فی المنسوخ من عددن سیتی ذکر کئی خلقو په منسوخ کې دیش مینو ذکر کری و اکثر فیها آیان لیستن حسیرو او زیاد آیتونه ذکر کری سیتی په جلالین کې ذکر کری دی فایت السیف سرا میتون ویشون آیتن منسوخن شپږ چلې آیتونه منسوخ شي دي او بیا د آیت سیف واستای سره به یې منسوخ کړی دا نو سمانه منسوخ منعدم نه ته وایي یعنی یو صفت لر کړی دی فرضیت لر کړی دی کلیت لر کړی دی دا نه چې بالکل حکم منعدم شوی دیو جنا د قران د فهم لپاره د نسخه معنا چې کله راځي نو زبون دلته کې د صفت منعدم شوی او خپل سیتی امام راضی په دې باندې قائل دي چې معنا دا څه وکړي چې آیات له نفس نه بچ شي دا به سره ده ان شاء الله زه په اړای کې دا څه معنا کوم چې د خلکو په ذهن کې دا راځي چې آیات بالکل معطل شي منسوخ شي دا معنا باندې کیږي دا نه چې شپږ چلې آیتونه منسوخ شو نو آیتونه منسوخ شو اصل بار د مشرکین کې شو اصل بار د کتاب کې شو اصل بار کې شو شان نزول کې خلک غلطه معنا کوي دا آیات وایي فلانی بارا کې راځي شوی دی یعنی صاحب بارا کې نه دی مونږ وایو دا غلطه معنا ده مفسرین چې وایي اول ذلت فی قضا دې سمانا اول ذلت معنی صدقت د مفسرین مطلب دا دی چې کله هغه ذکر کوي اول ذلت فی قضا دا آیات په دې بارا کې نازل شوی دی مطلب دا آیات په دې مصداق دی لکه ته وای چې قران کې الله د منافق مثال پیش کړی او داغي مثال ته یعنی آیت ستا بارا کې ځکه آیت د دې صفات رد کړي نو دا صفات چې چا کی نو دا آیت پاګه سمجھ شي د اون ذلت معنا سره دا آیات مصداق لکه په حدیث کې راځي نبی علیہ السلام فرمایي ترمذی کې حدیث ده چې مشکین ته پوس کړو چې روح څه ته وایي داوین کې بخاری کې حدیث راځي د عبد الله بن مسعود چې نبی علیہ السلام سره حضرت لم په فصل کې نو يهود را شو نو هغه ته پوس کې چې روح څه شي فنزلت یسالون کان الروح او غمت کې روایت کې راځي مشکین ته پوس کړو چې روح څه شي فنزلت یسالون کان الروح اوس اعتراض ته دارا دي چې یو ځل آیات مکه کې نازل شو نو دویم ځل بیا په مدینه کې نازل شو نو د دویم د نزول نه څه فائدہ نو بعض مفسرین ځان خاص کړي چې او دوه ځل نزول کړي موږ دا غلطه معنا ده چې پیغمبر باندې آیات راغلو او پیغمبر ته یادو نو دا دویم ځل څنګه نازل چې یاد ورته نو فسنو کړ تو حالات انسان دا معنا چې پیغمبر قران یې کړو نه نه دا معنا نه ده مونږ وایو مشکینو تپوس کړو چې روح څه ته وایي فنو ذلت یسالون کان روح نو صادق شه دا غي په جواب دا آیات چې دا آیات ورته وایا يهود تپوس وکړو چې روح څه ته وایي فنو ذلت یسالون کان روح پس صادق شو په دغه په جواب ده نو ذلت معنی صدقه ده دا نه چې بارانه نازل شو دې باندې د ډېر اشکال ډېر آیتونه دي چې دا اشکال د فقې یو ځای کوئی نزلت فی قضا دا آیت پرانی ځای کې نازل شوی بل ځای کوئی نزلت فی قضا نه د دې معنا باندې خلق نه پوهیږي معنا د حدیث دا دا چې تاسو وکړو مشکینو د روح نو فنزلت قضا دا آیت داغی په جواب صادق شو دارنګي اهل کتاب تاسو کو فنزلت فی کذا نو دا غي په جواب کې دا آیات نازل شو د نزلت معنا صدقت ته اوس هغه اشکالات چې نو هغه ټول ختم شو دا ویږي د سوراتونو تقسیم ما مخ کې کړو چې شپږ اتیا سوراتونه د مکیری او د مکیری سوراتونو تفصیل ما بیان کړو چې هغه اصول ایمان دي او مدنی صورتونو کې احکام دي زما اصول ختم شو سبب ان شاء الله العزیز زه د قران په قاعده لونه بیان کوم چې د قران د فهم د لفظ قاعده سره چې ته یو آیت ولولې دا غي نه معنا اخلي نو په کومه قاعده باخلي او قران کې څه طریقې دي مختصر مختصر به ان شاء الله سبا او موافق ګران اوریدونکو د کیسټو لپاره پته یاد ساتئ ایوب خان میوزیک سنټر کباړی بازار الفیاض مارکیټ پیښور ښار دکان نمبر اتم دې دکان کې به تاسو ته د شیخ القرآن مولانا محمد طاهر صاحب په آواز کې مکمل قرآن ترجمه ملاویږي د سن بهاسي او تریاسي اصول القرآن عام مونږ ټیپ کړي دي مونږ سره شته په دې ناروا مونږ سره نور تقریرونه او سلام استاد او د شیخ القرآن په آواز سره تاسو پوښتنه کولی شئ پته مې راوي د قصخانه بازار شاته کباړي بازار الپیاز مارکیټ په خور خار دکان نمبر اتم ایوب خان میوزیک سنټر شیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم د قران د فهم د پارا موږ مخ کې سمبادي قاعده اصول بیان کړو چراتون کې تفسیر زمنګ پا اصول وي اول سلور سيزونه د کول پکار دي د قران تعریف اسماء حکمت نزول او تقسیم دي دویم چې قران د سخیرت کوي داغه په معنا ځان پوهل غواړي چې هغه شرک دی د شرک قسمونه مونږ بیان کړو اعتقادي او فعلی او د اعتقادي تقسیم نو کو سلور قسمتا فی العلم فی التصرف فی الدعاء فی العبادت دانګي مشرکین هغه خلق چې د خدای په صفاتو کې مخلوق شریک کړو نو هغه سلور ډلې وي یو چې د خدای صفاتونو کې نیکان بندیان شریک کړیو چې دای پار څه پويږي دې توای مشرکین بل عباد الصالحین دویم هغه مشرکینو چې هغه د خدای په صفت کې جنات شریک کړو چې جنات پاس پوری مشرکین بالجن درم هغه خلق چې ستور له تصرف هلو او د نور قومای د ستور عبادت په کوم مشرکین بالکواکب سلام هغه خلق چې ارواح مجرده او فرشته د خدای صفات کې شریک کړي وي مشرکین بالملائکه دارنګه قران کې خطاب کوي رد کوي نو سلور فرقو سره کوي یو مشرکین دیم یهود دیم نصارا اسرور منافقین دا غي مون تقسیم کو ادا غي مون صفات بیان کړ دا غي اصول دارنګه قران کې دو فرقه راځي یو منکر چاغه تا کافر وای اذیم مومن مسلم دوار سره داغه مناسب کلام کوي منکر باندې رد کوي داغه عقیده باطلې او داغه عمل فاسدې او مؤمن ته ترغیب ورکړي د حکم نه منلو او د طرقای دانګې د اثبات طریقې د قران په سرور طریقې سره قران خپل مدعا ثابتې دلیل عقلی نقلی وحی او حل د عقلی بن قسمونه ذکر کړ دا رنګه د نقلی انفرادی اجماعی او د وحی او د حل تقسیم غوک کله چې مسله بیان شي مدلل شي نو د قران قاعده دا ده چې دواړو فرقو ته دا غي مناسب حکم اوري لکه جج چې دوه فرقې ولاړي او کله مقدمه انجام تورسی نو جج بیا دوار کا حکم اور رہی نو چا چې دلیل قوی شهادت مضبوطی نو هغه ته برات او چې چا دلیل نی نو هغه ته سزا دارنګه د قران قاعده ده منکر تا سلور حیثیتونه اور رہی چې سړی انکار کوي هغه ته سلور حیثیتونه اول رټنه الزجر چې منشه دې خبره نه دین تخفیف دنیوی د دنیا تکلیف عذاب بدر باندې نازل کم دین تخفیف اخروی د اخر سزا بدر کم او سلام ختم القلب زړه بند کم لار د هدایت ورته بند شي دانګي مؤمن ته داغه صفات قران اوري یو ترغیب شوق ور کوي دیم د دنیا خوشحالي دریم د آخرت خوشحالي سرورم ربط القلب زرو لکلک کی او مصائب تکلیفات په دې باره کې معمولی غني دارنګه د مؤمن لا شجاعت په دې مسور اور کوي چې کلک شا تسلی ور کوي چې په دې باره کې غم درد تکلیف راځي مذاقېګ ده دارنګه د مسلې وضاحت کړي کیسې د انبیاء مسالم ذکر کړي چې وګورا هغه ډوبیا کلام سور په نرمای کړي دي او سور کلکو مصائب څنګه برداشت کړي او انجام دغه سور فیصله شوی دارنګه هغه د خپل مرګرو مرګتیا نو پرې خو دې اگر چې کفار په زور لګولیو دارنګه داغي خطاب مهد په نرمایو دا غي مسله اول د توحید وا او دا اهم مسله وا او د انبیاله مسالم سره جګړه په دې توحید کې وي موږ دا غي 50 قسمه بیان کړو چې کله قصې ذکر کی امثال ذکر کړي مسله واضح کړي ذکر کی مثال ذکر نه کړي نو عرب وې داسې مثال لې کل فرس بلال جان ورناقه بلازمان لکه اسوی اواګي ورتنی او خوی مهار ورته دي نو مثال قران ذکر کوي چې مسله دین کې کینی دا یې د مسلې وضاحت کوي امور مصلحه او مثبته سره دا یې وضاحت کوي په ادخال الهي سره او دا غي قسمونه موږ بیان کړو اوس موږ د قران د فهم قاعده بیانو چې د قران الفاظ په کومه طریقې دي او کومې طریقې سره ورسره کلام کوي قران کې سو اصول دي د فهم د الفاظو یو حقیقت او مجاز د حقیقت او مجاز دا معنی چې کله معنی لفظ ذکر شي په خپل معنی باندې او کله مجاز جیم وو زه تیرې دلو ته وای د خپل حقیقت نه تیر شي په مناسب د معنی سره کلام کوي سم مناسبت وی نو دا غي مناسبت سره قران کلام کوي دې ته وای مجاز مجاز او حقیقت حقیقت په خپل معنی سره ذکر شي او خپل معنی مراد کی او کله کله معنا خپل پیږي بل معنا واخلي قران کې د دې زیات ذکر وکوم په دې فن کې اول تفسیر چې ذکر کړو نو ابو عبیدا مامر بن سنا ذکر کړو داغه کتاب نوم نه مجاز القرآن اسمعی پاغه رد کړل چې قران کې مجاز نشته پاغه مجلس د بادشاہ کې ما ابو ما عبیدہ اسمعی باندې یو څو سيزونه پیش کړ او اسمعی په دې قائل کو چې کلام د عربو کې مجاز شته ادا فصیح دی دې ته یعنی خپل معنی نه تیرېدل خپل معنا پریدي ایو مناسب معنا واخلي بیا رستو مجال القرآن باندې ګڼو خلکو تفاسیر ذکر کړی دي مجاز اصول کې دي نو دا پنځه دي کله اسماء کې مجاز کی کله په افعال کې کی کله په حروف کې کی کله په زمانه کې ور کی چې ماضی ذکر کی مراد تنا مضارع واخلي مضارع ذکر کی مراد تنا ماضی واخلي و اس قال الله یا عیسی ابن مریم نو قال خو ماضی دی په معنا دی یقول دی خدا ولې لکه څنګه چې ماضی تیر شی معنا یقیني وی شی وی نو دا رنګ دا څنګه چې لکه دا واقع شی دا د مجاز یعنی ماضی ذکر کی معنا مضارع ته اخلي اماضی ذکر کوي لته حق په لوکو کلا مثال ذکر کی تشبیه ته نو اخلي قران کې مجاز اصول پنځه دي او بعض خلکو په دې مستقل باب کتاب لیکل لري لکه مرګ العلماء د کتاب نوم دی مجاز القرآن دا نه ابن قیم یو کتاب دی مجاز القرآن او غي سلور سلور قسمه خیال دی مجاز چې قرآن کې معنا حقیقی نه مراد مجازن مراد ده دارنګي اقترب للناس حسابهم هغه ماضی ده په خواني دي شو نه نږدې بشي مضارع معنا مراد ده دا ګڼ ځای نه دي کله کله چې په ترجمه راځم نو زما مجازي معنا کوم هغه حقيقي معنا په فریدم د ګالته مجاز مراد ده اقترب للناس حسابهم نږدې بشي خلقتا وخت حساب نه اقترب خو ماضی ده دارنګه و اذ قال الله یا عیسی ابن مریم دارنګه یو لفظ خپل معنا پریدي او لازمی معنا دغه واخلي لکه سړی ته بد دعا کې خیره کې نو د خیرو انجام سی دغه هلاکت نو کله کله لفظ هلاکت په ځای بد دعا راړي دي خیره لکه قتل القراص عثمانال ته دانه چې قتل بچي یعنی حلاکت بی انجام بدا غی دی تبایی بی دا خدای دی طرف نا پاگئی الزام دی باج خلق پا دی قیده نپوئی گی نو کچر آغا حقیقی مانا کئی نو مانا فاصلہ کرا ایک طرف الناس پخوانی دی شو دا غلط مانا تکی کامه کله په خواني دي شو و انو کدا وای چې دا ماضی څه غدا جوابدار چې دا ګوره دلته کې معنا مجازي ده سړیا ماضی ذکر کړی دا لتحقق سلوکو لکه ابن عقیل په شرط الفیه کې ذکر کړي چې کله کله ماضی لتحقق سلوکو راځي دارنګ الفاظ به بدلیږي معنا به بدلوم نو زبوام چې دلته کې مجاز دی ادا د قران یو صنعت دی بعض خلق په دې نه پويږي کله کله معنا حقيقي واغستې شي کله کله د لفظ نه معنا روغوي واغستې شي او کله د لفظ نه معنا شری واغستې شي لکه ربا سورۃ بقرہ کې ذکر کوي يمحق الله الربا ويربي الصدقات محو کوي الله مال د سود د ربا نه مراد معنا شری ده اکل کله د ربا ذکر شي معنا لغوي وما اتیتم من ربا لیربو فی اموال الناس هغه چې زیاتې ور کوی خلق لره چې د خلق نه واخلم نو دا خیرات نه منځوري نه ربا نه معنا زیاتی وا وینو ما الی رب وتن زای ور کړو مون مریم او عیسی ته پاړې راي باندې نو ری بی وو په معنا د زیادت ته کله دا معنا شریشی کله معنا لغوی شي او قران کې دا لفظ راغلی دارنګي قران کې کلمانا حقيقي واغسي شي کلمانا شرعي نو یو د قران د اصولنا الحقیقت والمجاز او په دې فن کې د ابن قیم کتاب ډېر بهتر دی الفوائد المشوقه الى علوم القران ورغون رساله دا او په نو اوس مثل عام شای شوی دا او پاره کې هغه اقسام کړی دي دا رنګ په دې فن کې د زرکشي کتاب د البرهان فی علوم القرآن هغه سره دا کتابونه اوس پیدا کیږي په خوانه پیدا کیږي اوس عام پیدا کیږي که یو سره ځان پوهې د قرآن په فهم اداغه په الفاظو نو یو د عز ابن عبد السلام کتاب دی وړي کې کتاب دی الحقیقت والمجاز دارنګه د ابن قیم کتاب دی الفوائد المشوقه الى علوم القرآن دارنګه زرکشی کتاب دی سلور جلد کې البرهان فی علوم القرآن د حوفیم دی د ابن مرجان هم دی د نور حکم دی خدا مشهور کتابونه دي عام پیدا کیږي په دې خل تفاسیر کې چې سړی سوچو کی نوغه په فرق کوي چې دا لفظ معنا حقیقي دا او دا معنا مجازي ده بیا د مجاز سلیریش قسمه ده چې دا کم مجاز دلته کې نو چې دا فن د سړی پوي نه غته ترجمه کې نه غلطي دویم د قران د فهم لپاره الاجاز والاختصار قران کریم کله کله یو ځای کې اختصار کوي لن کی کلام کلام لن کی او میز کې راګه ډېر معنی موجودي او په دې اجازه کې بعد د حذف دی حذف غرزول حذف غرزول ته وایي یعنی کلام پر پروت دی حذف دې قسمه دی یو حذف د فاعل دی یو حذف د مفعول دی حذف د اسم علی دی حذف د ظرف دی حذف د مبتدا ده حذف د خبر ده حذف د مضاف ده نو کله چې په دې فن سره نه پوها نو هغه دغه څه معنی وکړي قران کې حذف د مضاف کوي واسال القارئه تا اوس ته سره دا معنی وکړي چې لکلی نه تاسو کنه کله خبرې نه کوي دلته کې حذف د مضاف ده واسال اهل القارئه اوس مونږ چې پښتو کې معنا کوو صحیح د وس ال القاره تنم معنا دا کو تاسو کو دا کلی واره دا صحیح معنا شو هغه حذف چې هغه مرا وکړه زه چې کله کله ترجمه کوم نو زه خپل ترجمه کې حذف راو کوم او دا حذف معنا به وکم نو کله کله زه ذکر کوم چې دلته کې حذف او حذف ما راوخت کله کله زه اشاره ونکم زم زما مخکې ویلو دا رنګه حذف د فاعل ډېر دی ابن جنی لیکلی دی چې قران کې زرزای حذف فاعل دی د پنځمه سره امام دی ابن جنی دا غره کتاب نوم دی الخصائص نور المخصص هغه چې کله درس کو نو شیخ ابو علی فارسی درې سو اویا کی وفات ده هغه پلار ته هغه یې ورته کې خو ابن جنی درس کو طالبان ته نه چا پیرو نو ابو علی فارسی وی چې انګور د وخت نمخ کې پاتې شي یعنی قابل ده خو یې لمه کچا ده ابن جنی واورید چې ابو علی فارسی مشهور نبی پلار تیرې دا خبره وکړه ابن جنی درس ته خود دا چې کتابونه دي د نحوی چې هغه شل جلد کې دیر جلد کې پنځیش جلد کې لکه ما دا بولیل فارسی المتوفا 370 دا به کتاب دی دا وینګه د سیتی کتاب دی هم الوامه دا شر لیکل دی جمع الجوامه سیتی وای ما د سل کتابونو نه دا مختصر کړی دی جمع کړی سل کتاب نه مارا جمع کړی دي په دې فن کې د قران تفسیر زیات خدمت نو حاته سره دي او هغه د قران مشکلات حل کړی دي الفاظ یو دی مطلب او معنا غوامه کې تیر کړو چې د قران د صورت مطلب سره او خپل قران کې واضح دي یو د قران د لفظ وضاحت دا خو جلالین شو دا کسان یا بدوی شو دا خو دا غیو نمونه ده لکه زمیدار ته وای ما تا غنم راکا هغه وای ښا اتور ته وای ستاره غنمو څه مطلب دی نو هغه ته کوم غنمو خي دا یو ناقص فن دی دا خو دې لپاره سازانو خیر دی چې تا چل دک نو اوس نه هو ګورمخه رمبه دی واغس نو اوس ګوډ کوا نو دې رمبه واغلی هغه ته ګوري نه ګوډ لذي رمبه ګوري دا فنون اصل کې آلات دي یعنی نه او دې ذکر نو کتابونه وګوره او پای کې مهارت حاصل کړه نو د ابن جنی المخصص دا هغه کتابونه دي کافیه کې او ځای کې په حواله راځي او داغه استاد ابو علي الفارسي داغه دی کتاب نوم دی الاذا شر الاذا د جنی ذکر دی ټینګ کې دانګه التکمله نورم دی د فن کې دانګه د قران دا قاعده ده چې کله یو لفظ ذکر کی نو د دې لفظ مصداق تکته شي چې مصداق څه نو دې په یو ځای کې یو معنا کوي بل ځای کې بل معنا کوي دې ته وایي اشتراک فی اللفظ لا فی المعنی یعنی دا مشترک دی په لفظ کې معنا کې دی مشترک معنا دی چې مصداق په یو واغلن یو معنا ده چې مصداق په بل ورته ته نه قوت کله هیڅ ورته ګورې بده نه پاسون تا کله چې یو ځای کې مسامل کې یو معنی او کله چې دا لفظ په بل چا باندې صادق کې نو بل معنی لکه مونږ وایو چې جاء البر او جاء زیدون کله چې دا جاء فاعل زید کې نو معنا دا شو جاء زیدون زید راغی څنګه راغی پیدا کې خدا بلې داس کې خدا لاره کې سور چې په خور نه دلته راغی دې ته وای جاء زیدون انتقال یو مکان نه بل مکان ته وکړه کله چې دا جا اجسام ته نه متوجه کې غیر اجسام ته متوجه کې نو اوس د جا معنا کار کول شو لکه جا البرد اوس دې سمانا کارش جمع دا نه چې جمع راته ملکان کې شپه وکړه به مردان کې شپه وکړه به دې کراوه اوس د جا معنا کار کول شو اوس دې قاعده سره هغه اعتراض چې قران کې راځي وجاء ربک دا غي سمانه الله به سرګن شي تا اوس هغه معنا چې کوم ده چې رب شي رب نو هغه غلطه معنا و ځکه دې کې انتقال دی او ځای نه بل ځای ته راځي او الله انتقال نه کوي وجي ايوم اذن بجهنم کارب کوي شي پدارت جهنم دانه جهنم په خدای دی او ځای نه راوړي بل ځای ته ودري کله چې په دې قاعده نه پوهه چې بای د فعل چې دی فعل په حقیقت کې غوې دی او دا حرف او د متعلقات چې دي دا د پړی دي غوې خو چې کوم طرف ته بوزي نو پړې راکا دا رنګه فعل کدا فعل متوجه جسم ته کې نو معنا انتقال من مکان الى مکان او کدا فعل متوجه غیر جسم ته کې نو معنا ظهور جاء ربک کارب شرب دا دارنګي قران کې لفظ دنون زیر نظرہ نظرہ قران کې په معنا د قتل راځي په معنا د وقف ورکولو قران کې دواړه ذکر دی فناظرتن الی ربها ګوري با دا نفس الله تعالی او کله کله په معنا د انتظار راځي قال انظرونا نقتبس من نورکم صورت حدیث کې راځي منافقان بوای مؤمنانو تلون ایثار کې مونږ کنه لکه مونږ پښتو کې وایو لوګونه راته وګوره نو وګوره سمن داسې کې وګوره راته داسې یعنی وخت راکا دا لفظ کله په معنا د انتظار راځي کله په معنا د کتو راځي او کله چې دا فاعل دې اجسام بندیانو ګرځي ایو نظر د الله دی نو نظر د الله سمانه پویدل الله پويږي ځکه قتل دو قسم دي یو قتل پستر دي دا بنديان کوي فنادرت من رب دي ایو قتل د الله دي نو پستر دي اسا ربکم ایهلک عدوکم زرد چې الله تاسو دشمن تباہ کی فینظر کیف تعملون نو الله به ګوري چې تاسو کوي نو هغه قتل د سترګو نه دي ان اللہ یستغلبکم فی آپ انظر کیف تعملون ابو داود کی راضی نو نظر د بندیانو پستر کو دے او نظر د اللہ پستر کو نه دے داوی کے الفاظ کله متفق وی او معنی مختلفی پیدبار د مواضع سره لکا قرآن کے راضی انا شجرتن سمبتو فی اصل الجحیم د جهنميانو قرات کې ونه ده چې جهنم کې بټو کیږي او چې په دې قاعده نه کوه نو اعتراض کی چې لکه جهنم خاص شي سوځي او قران وای په جهنم کې ونه ټوکی دا په قضا دا دا وقد تكون الفاظ متفقه ومختلفه الدلاله قاعده ده کله الفاظ یووی لیکن په اعتبار د موتن سره دغه معنا مختلف دي د جهنم اور شې سوځي دانګي د دوزخ اور شې سوځي او کله د دوزخ د لعاب نه با یوونه جوړ شي د ترخوالی نه په مېز د جهنم کې د اور د لعاب نه وجوړيږي او دوزخي په چک لګي دی بچي اثر سدي معنی دا ده دا نه چې دا جوړېدل کله کله قران فعل ذکر کی نو دا فعل دی یو فاعل وی او د بل فاعل فعل ذکر وی دیتا حذف هم وای او دیتا مونږه تعلق د فعل به حدیمه هم وای دا زه کابل پښتو خو نه لچې چای نه خورم چای خو د سکول شي دی نو خړل او سکول کې فرق دی بعض خلک په دې قاعده نه کويږي دا ما انبار دن مفعول د فعل محذوفه دی علقتها تبنا واسقيتها مان باردا معنا دا واخم ورکو اوخه تا د بوسو او مې سکول پیه کېو نو مان باردن مفعول فعل محذوفه دی قرآن کې اندار راځي زبا کلا کلا تصریح کوم چې ما فعل راوکم او کلا کلا زبا تصریح کوم زبا ګاندې تیر شم په دې منزل چې دلته کې دا مفعول دی د فعل محذوفه نو زبا فعل محذوفه راوکم نو زه خپل معنا صحیح کوم لکه سورۃ یونس یو لسمه سپارا آیت یو یو ګوري حضرت نوح تقریر کوي ان کان کبر علیکم مقامی وتذکری بیات الله قال الله توکلت کتا زبان دی ګران لګي زما درې دل اپن کو ور کول زما تا زړه را پاتې نو الله نو په الله باندې ځان سپارم فاجمعو امرکم وشرکاکم یو کوي خپل رائے زمانه د مر اره مدد کوي مددګاران ودو شرکاکم دي را مدد کوي خپل مددګاران اوس کلام کې خیسوال راغی جرګاو کوي جنو وجنو او خپل مددګاران ته را مدد شي موږ نو وجنو کلام کې حسن راغی مانام صحیح شو زبا کله چې پدای ځای راشم زه وا باز آی کی اوم چې د ما فعل محذوفه راوخته اکل با زم ترجمه د پښتو کوم نو بیا باندې تاسو کوم چې ترجمه مې ورلا شو کړه ما ترجمه وکړه یو کوي خپل رائے او رامدد کوي خپل مددګاران علمو کوي په ما باندې نو زه به تاسو نه تاسو کوم چې دا رامدد دې مې کوم نه راوخته نو زه به هم چې دا مفعول د فعل محذوفه او حذف قران کې ډېر دی نو زه به هغه راوستم دا رنګه په دې باره کې زیات اشکالات چې کا یو د ختميږي حسن پالي دا رنګه کلام کې تخته ده تخته وای پر کول ہوتا ټوټه کول ہوتا کله کله زب تخته حکم تخته دامنه کلام با زبایت باندې روان نو زبې ټوټه کم اوله معنا به حکم نو بدرې کم نو بیا په دوی معنی با زه کلام وکم مثال تخته لکه دوی مسیبارا اوسال ته کې چې کله زه ان شاء الله راشم نو زه به تخته معنا وکم آیت دو سوا سوار لسم ام حسبتم ان تدخلوا الجنه گمان کوئی چې دنه بشي جنت تا ولما یاتکم مثل الذين خلو من قبلكم او چرې خامخارا بنشي تاسو ته حالت ته پخوانو پخوانو باندې کوم تکلیفونه راغلي هغه وتا سره نسی مست هم الباسا وذرا رسیدلی دیتا تکلیفونه تاوانونه باس تا کور لوټ شو او تاسو پریشان شو حتا یقول الرسول والذین آمنوا معه متى نصر الله تدې پوری چې پیغمبر به مومنانو کله به د الله امداد د آیات نه دا معلومه شو چې دا غمونه مصیبتونه راغلیو نو انبیاء علیہ السلام امه تشویشو وزلزلو حتی یقول الرسول دای جړه کېدلو غمونو کې تر دې حد پورې چې پیغمبر به وي چې الله ستا امداد وکړي د آیات نه دا مالا معلومیږي سورته احزاب کې لوګ یو ګوري آیت دویشتم دویشتم سپارا ایک متفق راغلی او علی کتاب ورته رسیو او ټول عربو دا فیصله کړی و چې دا لک کسان دي مدینه کې ژوندۍ به نه پریږدي هغه جنگ احزاب کې ورته وي جنگ خندق مدینه چار چا پیره خیمه واچولې ټول قبایل را ورسېدل او دا قسم خوړل او ټولو چې ژوندۍ به نه پریدو ختمو نبی علیہ الصلوۃ والسلام حدیث کرا دی صحابہ را جمع کړو وې صبر کو کمیدان ته وځو کوم لک کسان او کو کورونو کې پاتې کېږي نو راځي را باندې نسو کو سلمان رضی الله تعالی عنہ د فارس یو سړیو چې هغه تقریبا د او یا کال وو چې ایمان راوړو او یا کال کفر کې تیر شوی او یا کال به اسلام کې تیر شوی هغه ته حضرت زمو فارس کې چې دشمن براغه موږ کمزوري او لګو نو موږ به د کلی نه چا اخره خندق کوونه کنده نو هغه زمانہ خود تورې وا ټوپا کونه نو دشمن په کنده با ټوپ والنه شو نو موږ به کنه دې پاو دی نو چې دشمن به کنه ته کوز را خود به موږ ولا سره نو زما رائے دار کې کنده بوکو نو چار چا پیرا نو حضرت خوخه سره صحابان چې مدینه لوګو نکلو اوخته او چار چا پیرا کنده وکنستا او سړی متعین شو چې لکه تبه دې له ولاړې تبه دې ولاړې چې پورې راځي څوک کته کوزيږي راځي نه کپره ولې او د آیات نه دا ثابت شوه چې د دې امت مسلمانان چې کله پاره تکلیف راغی نو هغه ډېر کلک شو او دا سورته بقره د آیات نه دا معلومیږي چې په خوانو انبیاء چې باندې کله مصیبت راغی نو هغه وجه کېدل نو فضیلت ته امتی په پیغمبر راغی ادا ور چا مذهب نه چې ګنځا امت ګره به تل چې انبیاء باندې مخورې آیت نو خدا معلومیږي ځکه په دې امت چې مصیبت راغله دې کلک شو اپو خانوم بیا باندې چې راغلو نو غیر کې دلیو نو دا خو فاصله معنا ده او زړه کې تختی کوم تختی وای ټوکړې کول کلام ټوکړې کول معنا ودا ده د سورۃ بقره د آیت معنا کوم مطلب دا دی د سورۃ معنا دا نه ده اوس معنا کوم سورۃ بقره ام حسبتم ان تدخل الجنه ګمان کوی چې دنه باندې جنت ته را باندې تاسو باندې حالت په خوانو رسیدلی په خوانو ته الباسا تاوانونه وذرا مصیبتونه وذلذلو رکیدلیو ختم شکلا حتا یقول الرسول لهم تسلیتا حتا چې پیغمبر باغی ته تسلی ورکول چې مخه وچیږي حتا یقول رسول ته پیر دا بل کلام دی هغه ته نه لري حتا چې وی پیغمبرانو یقول استمرار لهرار هغه به دا وایي چې خپه کېږي مطلب شي چې شي اوس خول کلام قران کې ډېر حذف دی فیقول الذین آمنو متى نصر الله چې پیغمبرانو به تسلی ورکړه نو یې به مؤمنانو نو کله به د الله امداد اوس کلام کې تخته را اوس انبیا دا غزان نه بچو نه غیرو جوړ کیدی دي امتونه جوړ کیدی دي انبیا او تسلی ورکولا نو امومنانو به متا نصر الله تاسو موږ ته تسلی را کوی د خدای امداد وکړي معنا دا شو دې ته موږ وایو التقطيع کله چې دې قاعده نه ني خبر نو هغه ټول کلام یو شان کې بوزي نو چې بوزي نو کلام کې فساد راشي ما ته خلک وایره تفسیر ته نه چاپ کې 50 کال دو 50 کال وشو زه قران خیم ازماره شانته لا ترجمه کې شته زه خپل تفسیر مسوده کې هغه شانتي کار کوم او خلک نن جوړا شو او سبا نشي پټي د پنجاب ماستر عربي نوز دا او تفسیر القرآن لیکم قرآن کې زیات مشکل د قرآن د لفظ صحیح معنی را چې معنی صحیح کی سره دا نه په درس کې چې د قرآن صحیح معنی وکړي چې د مخاطب ذهن ته تسلی پیو دي دې په پوه شي او د دې په ځړ کې شک پاتې نشي کله چې استاد ناقابل وي نو هغه ماناو کې نو فورا مخاطب شک پاتې شي ځکه هغه معنا ترجمه پوره نه کړي او ترجمه په داسې طریقې نه کړي چې کامل او چې کامله ترجمه کې ایو سره اعتراض کوي نو دا اعتراض به دوه وي یا هغه جاهل دې صاحب خبر نه پوښتنه یا غزتی دې کلام کې خبرت راوړي نو تور تور چې بای ما چې کومه ترجمه کړې لاغه ته وای تا جواب راغی کې دا د قران اجازه ده ار یو وای زه وای شیخ هم کینا سره په ترجمه موږ یو کال ترجمه کړی څه ټوټه پټه الکه تعالی ترجمه صحیح نه درځي ما ته بال په خوا مما سند ورکون ما بند کو بند مې ذکر کړ چې بیا به شیخ تفسیر جوړ شو توثیق به ترجمه به ځنه سما قران کې زیات مشکل په خپل جبه ترجمه کو چې دا ترجمه وکړي چې د مخاطب شک پاتې نشي او اعتراض هم پاتې نشي دیو جن قران کې تخته دیتا فصل او وصل وای فصل او وصل یو د فصل کلام بیل کا که کلام بیل نه کې نو قران کې نقصان راځي سورۃ بقرہ آیت یو سل یو شګورا یعنی کلام بیل بیل نه کې نو کلام کې نقصان راځي نو آلته کې په فصل کې الله دین راغله دلته کې یو سل یو وشته قل ان ولئن تبعت اهواهم بعد الذي جاءك من العلم کتابې شي ته د يهوديانو د خیالاتو چې تا ته قران راغی مالک من الله من ولي ولا نصير نبي تعالی د الله د عذاب نه معاون اندادی الذين الذين ځان ته کلام شو دا وصل بنه کې وصل کې معنا فاضي دي تو متصل کې الذين معنا بدای نو وی تعالی د الله نام ان ولی ولا نصير الذين اتناهم الكتاب هغه سره لګي نو وی تعالی د الله نه ولی لا نصير هغه چې کتاب موږ راځي ته ورکړي دا بل کلام دی او الذين اتيناهم الكتاب دا بل کلام دی دیتا فصل وای دا یې قران کریم کې په ځایونو کې الذين راغله اول ته فصل دی البرهان کې الرفان کې ما ذکر کړی دي چالت بودريږي نو تغم نل کېږه مخه دي سمانه پیغمبر په دې غم نل کېده چې کافر عزت ته خدای دی دا غلطه معنا ده نه معنا دا ده فلا ذن قولهم دا قول مقوله محذوفه ده او حذف شه ده د وجه د کثرت غم جن کی تعالی د خبره ترې چې تا ته کله جادوګر وای کله ساحر وای کله کذاب وای دا وی چې زبا ترجمه زم ګړندې بروان دي نو زبا نه صاحب او درې کوم زما د درېدلو مطلب دای چې دا مخ کې کلام ور منقطع دی دا ختم شو دا لنګي کلا حروف قران کې راځي نو حروف په ګڼ ماضی کله کله په معنا د لا راشي او کله کله په معنا د حقن راځي په معنا د لا راځي لکه سورته مریم کې مؤمنون کې شورا کې سبا کې معارج کې مدثر کې قیامت او متففین او فجر همس کې په معنا د لا او کله په معنا د حقا راځي لکه متوففین کې او فجر حمزه کې دې سوار رضای کې نو دانه چې ته په دوړ ځین کې یو معنا کو کله په معنا د لا راضی او کله په معنا د حقا راضی دا رنګي نعم دا کله کله په معنا متصل راځي اکل معنا منفصل راځي چې اوسره دې قاعده نه خبر ني نو هغه قران کې غلطي کوي کله کله قران قاعده دا ده چې لفظ د جمع ذکر کوي مراد نه واحد دي اکل تسمیه ذکر کوي مراد نه واحد دي خو جمع ذکر ذکر کوي چې دې سری تابعدار شته اوان او تابعدار شته مګری شته خدام کله چې دې سری خدمتګاران تابعداري نو هغه ځان ته جمع صيغه وای په دې اعتبار چې دا کار منګه وکړه یعنی ما امر وکړ زما فوج دا فتح کړ ځکه بادشاہ وای من د عمل فتح کړ نو بادشاہ کو جنگ نه کړي او بادشاہ ځان ته موږ ځکه وای د وجه د خدامونه نوکرانو چې ما امر کو زما فوج د امر فتح کړ نو جمع ذکر کوي د پاره د عظمت معنا د واحد کله تسنیه ذکر کوي معنا واحد وي اکل واحد ذکر کوي جنس مرات نه جمعي نو باز خلک دې قاعده باندې نه وی پوا نو باز ملحدین ویل دي چې الہ ګڼ دي ځکه قران کې راځي دارنګه قران کې راځي بل یداه مبسوطتان نو دیت معنا قدرت کې نو دوه قدرتونه کونی یو قدرتي نو یدا سمانه شه دلته یدا د پاره د شمول دی یعنی چار چا پیر زما قدرت دا یدا هو تسنیه د شمول ده قدرت مې ده کامل فراغ یعنی سم چې دواړه لازم چا چا پیر شي نو دا یې دما قدرت ته مخلوقات نه چا پیر دی افراخ دی دا نه چې دولا سمانا ته وکی یا د یاد معنا قدرت کې دا غلطه معنا ده بعض خلک په دې قاعده نه پويږي نو هغه غلطي کوي کله کله قران کریم یو لفظ ذکر کوي هغه په ګڼ معنی نو باز خلک په دې نه پويږي چې را دلته کې زکما معنا وکم نو هغه ټول داینو کې په یو معنا رواني لفظ یو وی معنی غړي وی نو دې په دې نه پويږي چې یو لفظ سمانا کوم لکه رجا په معنا د خوف راځي مالکم لا ترجونا لله وقارا یقین نکوم په قیامت الا ظنن مگر د خیال یو ځای کې ځن په معنا د یقین راغی ابل ځای کې په معنا د خیال د نحاتو هغه مشهور اعتراض دی چې ان ظن الا ظنن استثناء دي چې نفس نه رااله او استثناء دي چې نفس نه فائدہ نه راکړي ما ضربت الا ضربا دغه فائدہ نشته نه تاکیشته نه فائدہ نشته ځکه استثناء دي چې نفس نه دی وکړه نو قران کې چې دا راځي ان ظن الا ظنن نو استثناء شي د نفس نه ده ا دې کې فائدہ نشته د مبرد په دې کې مستقل رساله ده دا غي یو قلمین سما پیدا کړو مې زبې شای کوم دې صندوق نه چاواسته او هغه په دې کې تعویلات کړی زمون اسانه معنا ده چې بای یو د صنعت بدین استخدام دی استخدام استعمال د لفظ یو ځل په یو معنا اذن ځل په بل معنا د استخدام تعریف یو تلخیص کړي هغه ناقص تعریف دی تلخیص کې د استخدام دا معنا کوي چې لفظ ظاهر ذکر کې یو معنا ته واخلي او په ضمیر سره ذکر کې نو بل معنا ته واخلي او تلخیص بیا د مثال مختصر معنی ذکر کړی چې اذا نزل السماء بارض قوم راينا هو وان كانوا غضبا نو سما ذکر شو مراد نه باران اذا نزل السماء بارض قوم کله چې باران په ملک نازل شي راينا هو نو زمين سما ته راځي ما دې نمک باران معنا اوسه اوسه معنا واخو سما نه یو دل باران واغست او په زمين سره مې ته واخره عین هو نو سرون په دې واخو کې اگر چې هغه خلک بد غني موږ ضروري نو تلخیص معنا کړی استخدام استعمال د لفظ مظهرن په یو معنا او مضمن په بل معنا او سیتی په دې رد کړی د سیتی کتاب د پمانیو کې عقود الجمان فلمانی والبیان او ډېر بهتر کتاب دی سیوتی وای نه استغرام دې ته نه وای استغرام دې ته وای یو ځل لفظ ذکر کې یو معنا ته واخلې او بل ځل ذکر کې بل معنا ته واخلې دې ته تاسیس هم وای استغرام هم وای او قران کې دې مثال دی ان ظن الا ظنا اول ظن په معنا د یقین دی یقین مو کو نو کو مون په قیامت الا ظنن مگر خیال نو استثناء دي چې نفس نه راځي اول معنا یقینو ادم معنا خیال شو نو کلام جوړ شي اعتراض دغه شو او دا سنت استخدام دی یا تاسیس دی ادب قرآن کې په دې طریقې ګڼ ځایونه معنا کوم چې دلته لفظ ذکر چې یو معنا مراد ده او چې دا لفظ بیا ذکر چې نو بل معنا مراد ده او دا بهتر معنا ده دا معنا بهتر ده او دا د بدا د فن بدی کمال دی امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ قران کې په فن بدی کې ډېر ماهر دی نور احمد اور نه دي اد امام د بلاغت امام ابو حنیفه چې په دې فن کې ماهر دی او زیات بلیغ دی نو دیو جن امام ابو حنیفه چې کله د سورته احقاف په دې آیات راغله آیات تینسم او سر انسان دیواله دې او سیت کړو موږ انسان ته په مور پر صدا د خېګړې حملت مو قران پورته کړه دې مور دلرا په تکلیف ینه خېټه کې حمل معنی خېټه کې ووضحت هو قرآن ازې ګولې دې په تکلیف مور په خېټه کې په تکلیف ګولې وحملو وفصالو ثلاثون جارن وحمله او حمل د انسان دا پای پر کول دیش میشتی دی دا معنا نور امه کوي نو هغه وی د حمل اکل مودا دوه کال شو وفصاله د پایپ ریکول شپږ میاشتې شو یا د حمل کم مودا شپږ میاشتې دي نو رضا دوه میاشتې ده د چې نشته ایمه وایي وحمل وفصاله 30 شهرا په ګډه کول زور د بچي اپای پر کول دا دواړه دیش میاشتې دي نو هغه وی د حمل اقل مودا شپږمې شو او د رضا دیش مې شو که دنی میاشت کې نو بیعت نه شي کې امام سے وای په معنا نه کوي کنه حمل دغه ذکر دی یو دل د حمل نه مراد ګډه کې ګرځول وحمل حملتم قران په ګډه ګرځول د مور په تکلیف ا پیدا شوه دې تن په تکلیف ختم شکړه وحمل دا حمل بیا راغی د دې دیم حمل نه مراد پلاس کې ګرځول وحملو علی بول د بچی ادا پای پر کول دا دیر شمه شي دي قرآن کې حمل پلاس لا بول راغله د سورته مریم کې فاتت بی قوما تحملو رال مریم قوم تا تحملو لاس کې نیولې وبچه دانه چې پخېټه او دی بوله نو د دې محمد نه مراد لاس کې لبول دي اته لومبي حمل مراد په خېټه ګرځول دي نو استعظام راغی تاسیس راغی یو ځای کې لفظ یو معنا شو بلې بل معنا شو ات تاسیس اولا من تاکي په دې فن تاسو نه کویږي غیر مقلدین ته وای تر ماناو کا هغه په دې څه کویږي الی حدیث ته وای قدریه څه ته وای تاسو پیژنئ قدریه هغه چاته وای چې تقدیر نه انکار کوي کله تسمیه د شی په ضد کې خدای شي تقدیر نه انکار کو چې خدای د وجود نمخ کې داسې جنا خدای ته نه دی معلوم معتزله وایي نو هغه ته مون قدریه وایي قدریه سمنه تقدیر نه منکر علی حدیث علی حدیث څه کوي چې حدیث نه منکر دي یو حدیث مؤمنین بل بپریدي ځکه دوه حدیث نه کیږي ما کوله علی حدیث علی حدیث څه کوي چې هغه یو ځای حدیث منی بل ځای پیږي هغه په دې پر څوک نه دي ایو دا یو ټیک دی نه دا هغه دور عقل ته ان په خبره کوي هر ځای کې علي حدیث دغه څه کوي یو حدیث پیږي په بل عمل کوي نو دې ورته موږ علي خبيث وایي او حنفیان ته موږ فقيه او دانشمند زګوایو چې هغه جمع مینه الحدیث کوي دا رنګي امام ابو نفا فقیر فقیر ته وای دانشمند هوښیار دې دانه کې چې د متکلم یو کلام اومني او بل کلام لغو کی دواړه کلامې مې دا وتا د متکلم غلطي وکړه دا رنګي کله کله قران کې بدراشم نو دیو لفظ غړي معنی او یو ځای کې یو معنا وکم ابل ځای کې بل معنا کله چې سړی په دې نه پوه نو هغه غلطه معنا کوي لکه ارسلا ارسلا په معنا د را لګولم راځي او په معنا د پری خودلم راځي په معنا د را لګولو قران کې وړي دي وارسلنا الرياح والله الله الذي يرسل الرياح الله را لګي بازونه او کله ارسلا په معنا د خوشی کولو راځي لاس ته ملر کی لکه حدیث کې راځي چې کله مجرم جرم کوي نو الله شیطان پیری ولېږي هر سلام یې پیری ان ارسلنا شیاطین من پریدو شیطانان را لګل معنا نه دي چې ما پیغمبر عمر راولېګا شیطان مې عمر راولېګا ارسلنا من خلینا د شیطان نه قدرت لري کوم وامزه چې کافر باندې سورېږي نه سورېږي شیطان خوش کوم وارسل هر عراق ولم یزدها خوش یک خپل خر نو کله ارسل په معنا را لګرو اکل په معنا د خوش کولو دارنګي مختلف معنا راځي کله مثل راځي په معنا د مثال اکل معنا راځي د مثال صفت ولله المثل الاعلى خدای لري صفت لوي دي دا کم صفاتونه چې ته د خدای وای چا لکه څنګه چې بادشاہ نائبان مقرر کړي نو خدای مقرر کړي نه ولله المثل الاعلى د خدای صفات لري مثل عقل په معنا د مثال راځي ضرب لكم مثلا من انفسكم مثال دا رنګي صورت په مختلف معنا راځي کله په معنا د شکل راځي او کله معنا صفت رایت ربی فی احسن صورت ما رب ولید په خستا صفت باندې شکل نه مراد الله دارنګه هغه حدیث کې جراوی چې ان الله خلق آدم علی صورته الله آدم پیدا کړو علی صورته کله چې هغه په فن نه پويږي نو معنا غلطه کوي الله آدم په خپل شکل پیدا کړل دا هغه معنا دا نه ده صورت معنی صفت ان الله خلق آدم على صورته معنا دا ده دا کم شکل چې تاسو اوس ده نو په دې شکل آدم ما پیدا کړو دا نه جمع شي دا نو چې آدم بل خطا کړو نو شکل مسه شو داغه حدیث دا معنا ان الله خلق ادم علی صورته او سره حدیث څنګه خلق به نه یو سړی خپل غلام وو نبی اسلام ورته وي په مخ مو وها ان الله خلق ادم علی صورته په دې شکل ثانی کا پیدا شو نو د خپل نکشي کلو ډیرواله ته حدیث معنا دا علا صورت هغه لابد دا کم غلام چې توله مخ وې روانه نو په دې شکل سالي کپې دا نو ولې روانه او صورت یې مطلب په هغه شکل چې په کوم شکل ادمو نو هغه پیدا شو مسه شو نو او صورت یې ما تا ته زمير راځي مخ باندې سپېړه مور کو ستا په دې شکل سالي کو مسه شو نه نو کله چې دې نه پیږي نو غل او اخراج ادم علی السلام په خپل شکل پیدا کړی په حدیث کې دا ګډي وډي وای دا مصیبت ده په دې ملک کې ار یو سره مخلص شه حدیث کې نه لفظي معنی نه پويږي په موقع نه پويږي قران نه پويږي قران کې غلطي کوي داونګي قرض قرض یو لفظ دی د دې دوه معنی دي کله کله لفظ مستعمليږي په جز د معنی او کله کله لفظ مستعمليږي په جزئین باندې دیتا من تجرید وئی تجرید یعنی خالی کول لفظ خالی کا دا کل معنی نا پیو جزے واقلا قرآن کے تجرید دیر دے یعنی مجرد کا پدوار جزنی ماقلا لکه قرض کې دو جزء دي یو ورکول د مالک اذیم د ورکړی شي حاجت کې ورکول دې د خلک چې اوسره تعالی الله سو پیدا کی او تا حاجت کې کیږي دې دا قرض دی قرض معنا الاعطاء واستكمال الحاجه ورکول حاجت کې ورکول دې د قرض دی کله کله دا قرض په معنا د اعطاء راشي جز معنا کول معنا نه کی غسته لکه قران کې راځي ان تقرض الله قرضا حسنا کور کوي الله تا ور کول خو وساته معنا قرض نه ده مراد جز معنا مراد دی ور کول ځکه خدای په محتاج نه دی چې دا حاجت ته پوره کړي نو بیا قرض یو لوي په اعتبار د ور کوونکی چې ستاد عمل ګوردا څه دی لکه چې قرض ورکړي او به به ورکړي دا لفظ قرض راړه په اعتبار د ور کوونکی نه په اعتبار د ور کړی شي ورکړی شي له عطا را ستا بار کې دې قرض کله کله رب ذکر شي د فعل دو جزئی یو د فعل جزئی شروع کول ایو د فعل جز دې ختمول دا دو زمانی دي یو چې تا وهل شروع کول هغه زمانہ ده بلکې وهل دې ختم کړ نو هغه زمانہ هر فعل له زمانه دوه جزئی کله کله دا فعل په یو جز ذکر شي لکه حدیث کې راځي صلى بي جبريل حين صار ذل كل شيء مثله حين زالت الشمس ما سره مسکړو جبريل کله چې نور کندو کې دو نو صلى ماضي سي غلا معنا دا شو ما سره جبريل مون ختم کړو چې نور کندې یعنی د استوانه مخکې مزمه کړو او خدا منا شو بیا صلی بی جبريل هینا زالت الشمس ما با سره موږ جبريل یو ځای کړي وو هغه وخت کې نور کندو کې دنه ما سره موږ کړي نه نه صلی معنا شروع کول دي معنا دا ده موږ شروع کما سره جبريل کلا چې موږ کندو شو دلته کې فعل په معنا د اقتدار زمانه دی او بیا دې حدیث کې راځي وصلا بی الظهر حين صار ذل كل شيء مثله ختم کما سره موز چې نور چې زم سوره مثلن تر رسیدو دا نه چې شروع کړو یو دا کې صلا په معنا شروع کېدو ا دین دا کې صلا په معنا د ختمې دو دا نه قرآن کې مرادي وما رميت اذ رميت ولكن الله رمى یو دا کې وي وما رميت تا وشتل نه دي کړی کله چې تاره شګه د لاس نه وشته نو کافر په سترګو کې تانه وشتي ما وشتي معنی دا ده انتفاع کوي د انتها د فعل او اثبات کوي د ابتدا د فعل معنی دا ده لاس نشګي وشتل ساکار وو او سترګو ته رسول ساکار کله چې سره په دې قاعده نه پوها نو هغه یره داسم چل شو یو حدیث کې راځي د بخاری دا حدیث بخاری کې نشپک ځای ذکر کړی دی حضرت سلیمان علیہ السلام وی چې نن شپه به زه خود څخه زم چې زما زامن شي نو هغه بدن سره کوم جهاد وکړم نو یو حدیث کې راځي چې د سليمان عليه السلام خدای شپې ته بل حدیث کې راځي چې د سليمان خدوی او یا بل حدیث کې راځي چې وکانه لو چې سینې امرتن دله سره ډوي شي د خدوی خوش پېته او ټول وای مودودی وای دا حدیث عقل نه مانی یو شپه کې سره پېته غوړ څنګه مانتی یو د حدیث ته صحت د مودودی عقل دی دا په کې نه دین راوته خو خو د حدیث د صحت ته عدلو اتصالو ثقتوو مودودیو چې زما عقل نه مانی دا حدیث عقل نه خلاف دی نو هغه په دې حدیث جره دا کړل چې اوس په کې په تو خو ټول مشکل ده بل په حدیث کې دا اشکال دی چې یو ځای وای شپې ته بل ځای وای او یا بل ځای وای سلونی مشکل نو بل په کې دا اعتراض وکړ فقال له صاحبه نو بل په دای اعتراض کړ مراد صاحب نه اصف ابن برخیا دی اصف ورته وی چې ان شاء الله وا ان شاء الله دې نه دا ټول غلطي ولې کوي دا دې فن نه دی ماهر کم ځای چې راځي پیسې خده نو مراد ته نه اصلي کم ځای کې چرایي او یا نو مراد تنه اصله وینځي پاکي چې کم ځای کې راځي سلوري وینځلې نو مراد تنه اصله وینځي کاغه طاهر وي کهای دی یعنی سمانه ټوله خوځي که په حیث کې وي که په توهر کې وي هغه سلوري وینځلې نو راځي وي سلوري وینځلې چې کم ځای کې راځي او یا نو مطلب دا دی چې طهارت کې حیض نه پاکي د حیض نه پاکي کوي دی او که حرې هغه وي چې کوم ځای کې راځي شپې ته نو مراد نه حرې خدي چې پاکي دیوړ صحیح دی او دل دا پنو ورته نو دو اعتراض کو بل وای فقال له صاحب وای مراد صاحب نه اسب ورخیا دی نو د رسو حدیث نور رسته دي زم جل چاہے کہ مصرح دے فقال له الملک جبرئیل امین ورته ان شاء الله دی نه وي نو کار نه پوره کیږي نو داغه یو ټوټه بچی پیدا شو در صاحب نمراد داوا جار کی بخاری کو اول لوس سیوا خو دین جل په عزت نه یاد قران کو تنی یاد چې دا واقع کم ځای ده په دین کې چې دا سوزا ده الولی نو دا فن دی چې د سړي کم سے کم کم کتاب کې وللې چې اول نه تر اخره خیاجي او غل پته وردی دا ازه ترجمه اردو وګوره بخاری ولو 25 روپے ورته پور کو طالبان و سند واتی د اوس ملک دې عجب دور دې دم درین پادشاہي کې لندو و پنجو هماش سپای اس پته نه لګي خو کله کله په دې تر کې دا رنګه قران کې یو لفظ مستعمليږي په مختلفو معنو کې لکه امت قران کې په نو معنو سره مستعمل شوی او دته دا پته نه لګي چې دې معنی څنګه وکم لکه امت په معنی د ډلې راځي امت په معنا دی او سړي راځي مضبوط سره ان ابراهيم کان امتن قانتان ابراهيم مضبوط سره او تابعدار د الله او کله کله امت په معنا د مدیر راځي وذکر بعد امتين یاد ک یوسف لرا پس دې مودې امت په معنا د دې مودي نو کله کله قران کریم یو لفظ مستعملی یو ځای کې یو معنی او بل ځای کې بل معنی کله چې دې په دې نه پويږي نو ټول په ولن شری ټول په معنا شری دا نه وای چوری کا چې زه دې فرق وکم دارنګ امت په معنا د دین راځي ان وجدنا ابانا علی امتین من مشران من دلیو علی امتین په دین باندې نو من په دین باندې رواني دارنګ امت قدوه ته وای پیشوا ته وای دارنګ لفظ قضا دا یو معنا ده او دا قران کې بعض خلک وایي په 15 معنی سره دي خدا په 19 معنی مستعمل دي کله قضا راځي په معنا د فارغ کېدو فاذا قضيتم مناسککم زې سمانا ده کله چې فارغ شوي د حج نه نو قضيتم قضا په معنا د فارغ کېدو کله قضا راځي په معنا د امر اذا قضا امران کله چې الله یو امر کوي امر نو معنا امر کله قضا راځي په معنا د پوره کولو ومنهم من قضا نحبه بعضو خپل نیټه پوره کړه کله راځي په معنا د بیلتون وقد قضي الامر بيني وبينكم فیصله د ما سره ترمنځ وشو دا یې راځي په معنا د حالات لقضیا الیهم اجرهم هلاک و فراشی کله قضا په معنا د وجوب لما قضی الامر کله چې هغه خبره کله کړه اکل کل راضی په معنا د ختمې دو ابرام لکواله الا حاجتن فی نفس یعقوب قضا کل راضی په معنا د خبردارای وقضانا الی بنی اسرائیل خبر می ور کړو کله په معنا د وحی وقضا ربک الله وحی کړی دا کلا مختلف مانو سره راځي نزول کله چې سره په دې اصلاحات نه پو هغه ټول په وړاند وشو ار ځای کې قضا یو مانو حالانکه هغه په دې فن نه پوها چې دا په بعض قاعدو سره ځکه معنا کوم دا سو طریقې ما ذکر کړې ازب ان شاء الله په خپل ترجمه کې چې کله معنا کوم نو زبوام چې دلته کې حذف او ا محذوف مې راو کله زبوام دلته کې د لفظ معنا مشترک وا دلته کې دا معنا مراد وا او پاره ول دلیل ذکر کوم د مفسرین کله کله وزو ذکر کوم چې دلته فاعل حذف دلته مفعول حذف دلته مبتدا حذف وا دا یې دلته کې د لفظ دا معنا و دې کې دا معنا شو په طریقې سره دا یې چې کله زه تفسیر کوم نو تفسیر مختلف طریقې دي یو تفسیر دا دی چې قران کې اوځای مشکل راشي نو زه قران کې بل ځای راوړم چې دا حل قران په خپل کړی دی دا کما پرون تاسو خیر دی ابراهيم عليه السلام واقعا چې هغه دوی اعتراض نو ما زل سورته هجر او سورته زاریات راوړو نو ما وی چې معنا ګور اصل دا القران يفسر بعض بعضا زه چې کله معنا کوم نو زه زر زر آیتونه راوړم چې دا آیت پلانیدای کړي پلانیدای کړي پلانیدای کړي دته الوجو والنظائر وایي نو ظاهر سمانه د دې آیت نذیر قران کې شته په دې باره د محمود ابن حمزه کرمانی تفسیر دی النظار فی القران هغه تفسیر دی او هغه د دې استیاب کړي اکثر اگر چې خلک هغه په پتن پوي ادا غي نوم دې سر تکرار نو قران سر چې یو لفظ بیا بیا ولې ذکر کړو دې کې څه سر دی اسرار التکرار دا غره تفسیر نوم دی زب ان شاء الله دا غره تفسیر خیم چې وردا معنا وکړي یو لفظ یو ځای مستعمل شي نو زه یې درو خیم چې دا پلان دی کې دی نو اول زمون طریقه تفسیر دا چې قران تفسیر کړی نو زبر ځای ته منظم لکه قران کې راځي چې آدم علی السلام کله دا نه وکړه نو آدم علی السلام فتابه توبه وکړه امغه ته کلمات وکړه نو زه به وخم چې کلمات چې آدم علی السلام ته الله خیر دي نو هغه کلمات کوم نو تفاسیر کې راځي چې به حق محمدینو یو حدیث کې راځي نو زبون کې نه اتیشتم آیات کې سورته اعراف کې راځي او کلمات کې ادم ته خېلو ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين او کلمات دا قرآن خپل تفسیر کوي نظام یو خدا کلمات ته قران نه خلاف دي نو دا معنا نه ده دین دا حدیث د قران نه خلاف دی قران وای وما خلق الجن والانس الا ليعبدون او حدیث کې راځي کتنه نو مخلوقات نو پیدا کړي دعا دریم زداوام چې دا روایت صحیح نه دی دا روایت حاکم مستدرک کې ذکر کړی دی او غشیه دی او داغه دا کار دی چې دا چې الفاظ دا چې حدیث غراړي اگر چې هغه لوی سره دی لیکن نشیه تو برنګ کې نه نوځي ادریم سلورم دا غروات ثابت نه دي البصائر کې په دې ملک کې د قران شروع کېدو نه مخکې ما سوچ کړو چې دې ملک کې موانع د قران سړي نو یو معنی دا چې خلق دا غلط غلط روایت راځي مکی قران کې نو دا قران کا توحید یې اورلو دا حدیث کرا غلی دا حدیث کرا غلی لکه سم د امیانو پلاس کی کتاب دی هغه کو ادم علی السلام وسیله نیولې و د قران نه په بنشيري نو ما سوچو کو چې یو د معنا موانع د قران د تفسیر از ترجمه نه دا غلط روایت دی موضوعی روایت دی نو ما پاوه زمانہ کې دا سوچ کو چې دا قن نه لرشه د لار نه نو قران ته خلق نه راځي چې دې غلط روایت رد نه شوه نو قران ته خلق نه راځي نو زوره ګیدم ما دو کتاب په دې فن لیکل یو کتاب نن زما الملتقطات من الموضوعات انو نشي د احادیث مدوان هغه اوسم مخطوط پاتې دی هغه زمانه کې ما مکمل کړی سن 34 کې ما لیکل سن 34 او سن 83 دغه 50 کال شو ما خپل چې دا حدیث مو دی دین د خلکو غلط شوبې داغه باره کې مال مسائل ولیکل دا مغډه په خوانه دي چې دا اعتراض شي کوي دې دا جواب دی دا حدیث چې دا صحیح نه دی دا البصار متعلق د قطر شیخ زما کتاب په شو نه په تفصیل لیکل دي اوسم چاپی یې رسا چې ما په مقصد مې کې دا کتاب نه دی لیکل انا ما دا عالم لیدل چې هغه په حدیث کې سندن مثلا دا مفصل کلام دی خپل کتاب داسې مکمل کړي اگر چې د فن کې کتابونه ما ډېر لیدلي دي خو ما داسې کتاب نه دی لیدلی اوس مونږ شای کو پاتې شای ته بل کال ته ان شاء الله وشي نو دا دوه کتابونه خرن دي کمال لري کړ د مینځه دریم خرن دا چې په تفاسیر باندې پیدا سیفی چې نه دار زمخشری استاد زمخشری چې نن تر کې درځي سیفی په لسمه کې دا انګا بنګا به خورول دا رنګي تفسیر او سینی چې له غدا ترجمه کړي نو په دې پته نه پوهیدا چې مولا حسین شیو کنو سنی 911 کې حسین کاشفی د هرات داغه د کتاب نوم دی تفسیر حسینی دا څوک نه پیژني دا څوک نو ما داغه ترجمه وکړه چې دا شیو شیعگان ماتم کې بتا دارنګه مجمع البیان د توسی دا دو دي صفی الدین توسی نو ما فرق وکړ نو ما په دې فن کې نیل سایرین ولیکا چې دا پاتې نه پاتې چې کم سے کم دوره پته ورته ولګي کنه چې ودا ته مفسر څوک دی لاور کې ودل ما ته چاوي چې په دې طبقات المفسرین کی کتاب ته ما وستا به ضرورتو ما زما د کتاب ضرورت یو د دیو چې سیوتی طبقات المفسرین لیکلي دي چې شپږ شل مفسرین دي زما په کتاب کې زر دي نو سیوتون هر پاتې شو زما کتاب ته ضرورت و چې مکمل کړم یو دیم سیوتی د مفسرین او د تفسیر نمونه موږ ذکر کړو ما په خپل کتاب کې د تفسیر نمونه ذکر کړی چې دا مفسر چې د تفسیر کوي نو د تفسیر سره نمونه ما خلق ته خیری دي دا دې لپاره چې زه د مفسر حالت وخم چې خلق په دې پوښي چې د تفسیر دا نمونه ده تو درې مفسرین او تفاسیر لیکلي دي خدای نه لیکلي چې په دې مسله کې تفسیر څنګه او په دې مکه څنګه په درې مې کې تفسیر څنګه سلورمه کې څنګه شو اداولي بدل شو نو زه چې کله قرن ختموم نو زه په هغه کې دا وخم چې په دې سلورمه قرن کې تفسیر ځکه بدل شو چې درې مې په درې مې پیړۍ کې بدعتيان پیدا شو مرجئه معتزله نو مفسر ته ضرورت پیدا شي چې دا غیرت وکړي نو هغه تفسیر کې د غیرت شروع دارنګ په داغه نامه کې سړای ته احادیث مضاد پیدا شو نو مفسر خپل تفسیر په صحیح حدیث ولیکو چې موضوع حدیث چې مفسرین دنه کړی هغه لرکم دانګ ار صدای چې ختمي دي نو ما په 300 صدو کلام کړی چې په دې 300 صدو کې په تفاسیرو کې دا دا نقصان نو دې بل صدای کې مفسر ته عجب پیدا شو وروايت اهل الكتاب ففسر القرآن بما هو المسند الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة التابعين هغه کې داو دا د تفاسیر نو بل سره کې دا شو اره سره باندې ما کلام کړی دا چې کتاب ما ته پاتې وخا چې هغه هر سره مفسرین باندې کلام کړی او ضرورت پیش کړی هغه د مفسر نمونه ذکر کړی مې دا نه داودی په خپل طبقات کې لیکلی دا نه قاضی ابن شعبہ نه سیتی نو زما دی کتاب ضرورت داو یو سو کا سناسو زما کتاب یو کوت ما ته دا خو دی په کتاب دی ما زما کتاب چا کتل نه دی تاریخ خو شته پکې نو مفسرین او طبقات شته پکې تفاسیر چې راغلي ګوري نو ورته دا مفسر ترجمه وګوره بعض مفسرین دي چې نه حق قابل دي او د قابلیت انتهای نشته خو نه حق زندگی زنا دې خلی کفر او شرک او بدعت دن کړی قابلیت خو دور دی چې ټول تفسیر لیکل دی بے نقط یعنی په ټول تفسیر کې عربي داسې راوړی دا چې د نقطې لفظ نشته دې ته سي زوی غین فی قاف دا نشته پکې دا سره دی جوړه کړی ان عربي دا الفاظ جوړه کړی دا چې دا یې نقطه نشته مونږ دغه ته پښتو کې یو کړ یو کړ او جوړه کړ د نقطه تاجبه او هغه دور ماهر دی چې ټول تفسیر ذکر کړي ما دا تفسیر نه ذکر کړی بسم الله الرحمن الرحیم یعنی اشعار هم داسې راوړي ما یې دوره درې جلد کې سوات الهام تفسیر دی او دوره ماهر دی لیکن تفسیر کې ټولګن دی کفر او شرک دیو جنا داغه په وفات کې خلق ذکر کوي چې داغه وفات په سو سال تاریخ فیضی مردار شد مقرر بچار مرده بنار دای تاریخ محسنین ورته مردار وي کټل کیا او ایمان دا رنګ دې د محسنین نمونین ذکر کوم د قرن تفصیل مو کوم دې د پاره چې خلکو ته پته ولګي چې دا مفسر څوک دی دې اتیا تبابا وي تفسیر وړي یعنی شد بدنو دا درې کتابونه زما ملتقطات البصائر امیر السائری دا دې خرن لکول د پاره چې کم سي کم یو سره د خرن باندې پنځ کی طبقات المفسرین ما شاعر کو زما نه منه یره ما دا سنا علی خلق دی خو بیا مې پر سوق و پیدایش په کې لایق د سیتی کتاب شپږ سالو صفحه ده ما په 500 روپیا وسته شپږ سالو صفحه له اوسم شته 500 روپیا باندې ما وسته د داودی کتاب په 200 دی انهات مختصر او زما کتاب مقابله کول سره نو کله چې سره د تفسیر مفسر نه پويږي نو ته چا خبره کوي براینم نو یو طریقه د تفسیر دا ده چې مونږ په دې ځان پوهو چې قران کې شرع کړی دا نو بل مخنه ده دویم کچر قرآن کی نی فعالی کبی حدیث فإنها شارحة للقرآن که دویم قرآن کی نی نبی حدیث پس لاشا ذکر حدیث شارح دا قرآن دی او درین کشا حدیث کی نی فعالی کبی اقوال صحابہ نو لازم دی پتا باندې چې د صحابه او رضوان الله تعالی علیه مجمعین اقوال کوي ځکه هغه وحی څخه وو او شاهد د وحی او کاغنی فعاله کې به اقوال تابعین بیا تابعین او اقوال وګوره چې تابعین سرنګې معنا کړ تفسیر د فسر نه فسر بیان او کشف ته وایي اباز خلک وایي د تفسیرانه د تفسیره وایي ترمامیټر ته لکه څنګه چې په ترمامیټر باندې سره حال معلومي نو دا رنګه په تفسیر د قران مطلب معلومیږي نو د قران مطلب چې په دې پیژنې چې دلته حذف دی اختصار دی اشتراک دی سمانه مراد ده چې دې معنی باندې تفویږي دا رنګه د لفظ په څو معنی مستعمل دی دارنګي د اسباب د غلطۍ نه بچ شي یو چې په عربی باندې پوهه که په عربی نه پوهه نو څه تفسیر نشي کولای لکه بعض خلکو د دې معنی کړی دا فنکحو ما تاب لکم من النساء مثنى وثلاث ورباع پنه کا واخلی او چې پسند سي تاسو د خودونه مسنا دوا دوا درې درې سلور نو باندې خلکو معنا کړی دا پنه کا واخلی دوا او درې او سلور نو نه خلکو مسنا دوا سلاسه درې دوا درې پنځه وربا اصلو نه خلجای